واقعي سره تعلق نه لري چاہے چې صحابه کرام اختلاف کړي او اچھا دا په دلیل کې نه پیش کړ نه موافق نه مخالف معلومی دا چې ساسر نه لري په خیر القرون کې او د سلف زمانہ کې صالحین کې چې شی اصل نه لري هغه د ځان نه ولې هر یو بدعت چې کوي اسانه خبره وې دې کې ثواب دې کا عذاب درود شریف په زور ویم دا عذاب نه پس یا لا اله الا الله په چوغ ویم دا عذاب نه پس دې کې ثواب دې کا عذاب دې باور نه خو نه دی خالي او یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس رسول الله مبارک نو خبر واجبه ده چې څه خبره هغه ته نه خبر او ته څنګه خبر شې چې دې کې ثواب دې ثواب خو د آخرت سره تعلق لري هغه نه خو څوک نه خبرېږي بغیر د وحی نه نه ثواب ثواب دې که عذاب نو کوي ثواب دې نو خر رسول الله مبارک د دین خبرو کنه چې دې قصاص کوي نو نو دا ویلې نشي دغه دې په خپل د پیغمبر نه خو دې کیږي خچا خبرونه هغه مت دا ویلې او کړی دې په صحابه ککړی ویلی نو مونږ ته وخایه چې مونږ هم په عمل شو او کنی ویلی نه کړی دی او د ثواب شو خپل امت ته نه وای الیاذ بالله دا خیانت دی پر رساله اخوی د امت چې څه د خیر خبره ما ورته خودلې او د شان چې څه فتنه ما ته خبر کړی اخبار هذا کې مقبول من مردود مقبول د پاره سلور شرط شي پر روایت کې سلور شرط شي پر راوي بیا دا مقبول په اعتبار د وصف د رواتو سره سلور قسمه حسن لذاته حسن لغیره یعنی صحیح او حسن د خوار یو کې ذاتی او غیره راځي نو د چې په دوه کې یې سلور شو دا سلور او اقسام نه مقبول دي یعنی مقبول حدیث په ضرور دي سلور کې داخلي دا دینه ما سوا ټول مردود دي ذاته بيتوي هو ما رواه العبد الثابت عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ سي لفظ معلق مشهور معلل وما رواه العدل الزعابط عن مثله متصل السند غير معلم ولا شاذ صحیح حدیث هغه ته وایي چې راوي عادل ضابط سند متصل او نه پکې علت وي نه پکې شذوذ وي پنځه شرط شو پکې اول به راوی عادل وي اسلام او خلق خود عادل دی ته چې متقی وي اجتناب د کبائر او د بدعات او خرافات ولک او ضوابط چې په هغې محدثین کرام کې په دې کې ارسال خفي دی دې کې تدلیس دی ان پکې شذوزي شذوز دې ته چې راوي سقای خو مخالفت د اوسق نه کوي یا راوی یوی مخالفت د اکثر عددن نکی دانس مخالفت چې لازمه وي رد د حدیث ته ده نو جمع ممکن نه نو راوي به عادل وي ضابط به تر آخر د سند پورې به په دغه وصف شي او علال به پکې نه شذوذ به پکې نه نو علماء وایي چې دا صفات د عدل او ظبط علاوه چې تمام والکمال موجودي پکې نو دې ته صحیح لذاته وي او که وصف د ظبط کې یا بل وصف چې لږه کمزوري وي معدوم نه خفتي پکې خفیف الضبط دې حدیث ته حسن لذاته وي هر حسن لذاته چې تقویت وشي په کثرت د طرق سره په مثل لا یا فوق دا نو حدیث د حسن لذاته نه صحیح لغیره جوړیږي کې یو د دې صفاتو دي مدلس وی ارسال خفی پکې دارستو علتونه دي دی یا مستور الحال پته نه لګی چې دا سړی څوک اس کو جاس کیس حدیث ته ضعیف وای دا څه قسم ضعیف چې د مستور الحال د وجه نه ضعیف یا دا خفت د ضبط د وجه نه که تایید په کثرت د طرق سره وشي دوی حسن لغیره ورته وای ضعیف په اقسام د مردود کې داخل دی او حسن لغیره په اقسام د مقبول کې هر ضعیف خفیف الضعف په کثرت د طرق حسن لغیره ګرځي او هر حسن لذاته په کثرت د طرقو صحیح لغیره ګرځي نو بنیادی تقسیمونه دو دي او د دې کثرت د طرقو طرقونه پکې یو یو مرتبه زیاتی پیدا شو صحیح لذاته لغیره حسن لذاته حسن لغیره د دین علاوه ټول ضعیف دوی بشمار د ضعیف روایت او عمل دا په شریعت کې نشته حجت پې نشته البته چې خفیف الضعف نو علماء قبلی په درو شرطو سره اول دا چې موضوع منکر او اقسام ته نه رسېدلی خفیف الضبط خفیف الضعف او په حدیث په ترغیب او ترهیب کې راغلی ترغیب ترهیب معنا دا چې عمل خو ثابت دی په اصل شریعت سره په دې حدیث کې ثواب ذکر شوی نو خیر دې که ضعیف وي ته په عمل کاوه لکه سړی وي دوه رکاته چا د اشراق وکړو نو خدای پاک دومره ثواب ورکوي نو چونکې دوه رکاته د اشراق خو ثابت دي په صحیح حدیث نو که ثواب یې په یو حدیث ضعیف کې راشي نو خلک چې وایي په ترغیب او ترهیب کې قبول دی په فضایلو د اعمالو کې د هغې مقصد دی چې اصل عمل خو ثابت دی دې کې ثواب ذکر شي اثبات د یو عمل او عبادت مستقله به پې نه کې دویم دا چې عمل به په علاوه چې احتیاط کې په طریقه د سنتیت سره نه دا عقیده به نه لري چې دا عمل سنت نه یو احتیاط ته ومکړي درې مدا چې ما ته وي خط ضعف هغه د دروغ درجه ته نه رسیدل خفیف الضعف په ترغیب او ترهیب کې چې اصل په داسې عمل ثواب بیانای چې هغه اصل عمل ثابت په شریعت کې دې کې ثواب ذکر شي او ته په عمل راوچل احتیاط کینا علی ثبوت السنت زمونږ ډیر اعمال په ضعیف احادیث بنا دي لکه لاس ته نامه د لاندې کېښودل دا ضعیف حدیث دی بره کېښودل دا هم ضعیف حدیث دی په تعین د محل کې صحیح حدیث نه راغلی لاندې لاس کې خودل کې عبدالرحمن بن اسحاق الکوفي دی ضعیف او باره کې د ابو داود کې د معامل ابن اسماعیل له سفیان او دا هغه روایت د سفیان نه ضعیف دی دا حافظ ابن حجر نو په تعین د محل کې احادیث ضعیف دي خو نفس وضع ثابت ده په صحیح احادیث کې لاس کې خودل سنت شو ارسال بدع نه ثابت لکه مالکیان چې کوي یا د شیعاګان لاس په ضرور دی په حدیث ضعیف باندې چې په ترغیب او ترهیب کې اثبات ته دی عمل مستقلا نه کې او نه سنت قاطع ګڼه جائز ما ته په علت کې ارسال خفي او تدلیس ارسال دې تدلیس دې ته وایي چې اورایي چا سره ملاقات کړي خو سمعتي نه ثابته یې سمعت کړي خو د دې حدیث کې نه ثابت نو دې دا هغه نوم دا حدیث نقل کوي او په داسې لفظ سره چې دلالت په سماع سره حتن نه کوي احتمال د سمام لري د انقطاع چې دروغ کې رانشي عن ویا قاله دیتا لفظ د عنانه وي او ارسال خط دیتا وي چې پته نه لګي چې ملاقات شوه دی کنه ده شوه او په داسې لفظ کې نقل کوي چې دلالت په سما سره حسن نه کوي احتمال د اتصال هم لري د انقطاع ځان د دروغ نه بچ کې لکه مشکات ملاوي عن ابي هريره مشکات مولا خو ابي هريره نه دري دلې خو لفظ سيد عن ابي هريره او کدا سي حدثني ابو هريره به دروغ ده نو عن کې اتصال ضروري نه نو دې په ارسال کې او په تدلیس کې دا فرق شو چې تدلیس کې ملاقات ثابت وي خو سمانی کړي سمې کړي خو د دې حدیثې نه کړي او ارسال کې پتن لګي چې ملاقات یې شوی دی کنه دی شوی نو ارسال او تدلیس دا علل خطرناک دي د حدیث د پاره دی باندې ائمه د جرح او د تعدیل کوي الکه دا مرسل له دا مدلس دی تدلیس درې قسمه دی دا تدلیس الاسناد شو بل دی تدلیس شیوخ شیخ په یو نوم مشهوري خلکو کې بدنام شوی دی په کنیه باندې ذکر کوي دی استاد په یو نوم مشهوري دی په غیر مشهور نوم غیات کې مقصد اخفاوي نو دا تدلیس او تسویه دی دا خطرناک دی دی باندې راوي دوی فقی او حدیث بل تدلیس دا تدلیس شیوخ او تدلیس تسویه دی ته چې حذف ضعیف بین ثقتین د دوه ثقو منځ کې ضعیف راغلی دا دواړو ثقو ملاقات شوي خو دا حدیث یې د ضعیف په واسطه اورېدلی نو دی هغه ضعیف ذکر نه کوي لکه ولید ابن مسلم به دلته تدبیس التصفیه کوله د ظهري نه وی دا اوزاعي بیان کړی د ظهري نه او اوزاعي ظهري ملاقات شته ستا شاګرد دی دې حدیث کې نشته دا حدیث یې د بل په واسطه نقل کړی دی او هغه بل ضعیف دی نو بیا هغه ذکر نه کړي مقصد یې تقویت د حدیث نو تدلیس الاسناد تدلیس شیوخ تدلیس التسویع دا عیبونه دی په حدیث دی باندې ائمه د جرح او د حدیث پیښ تاسو شيوخ پراویانو کې نه راځي ما ته نه چې کتابونو نه پسته احادیث ټول متواتر دي دا چې څومره تقسیمات دي او علل دي او جرح دي دا د مصنف او د صحابي په منځ پورې د سند دغه تراجي دي دا کتابونه هم متواتر دي د مصنفینو نه نو ستاسو د خپل استادانو ته بحث تاجت نشته چې متواتر ماته نه متواتر ټول مقبول د متواتر درجاتو نه بحث نه کوي متواتر کې د کافرانو په واسطه نقل شي نه غوښتي او ټول کافرانو یې سپومه ته امریکې سړې درې ځله خېجولی او پنځو کروړو خلقو لید چا په ټلویزیون کې چا په رسدګاهونو نو ویسي او دې باندې څه ګسکو چې راویانې کافر دې موږ ویلي مردار مسلمانان هم لید کافران هم لید نو دې ته متواترات نو ته انکار مکو کته په نه پیږي پستور یو سیز ویني به په سیند سره ویني زه په خپل سرګا ته خاتنم په لاهور کې او دا ستورو ته مې کتل سپومت نو د متواتراتو کې د رجالو نه بحث نه متواترات ټول هغه صحیح دي د استادانو نه بحث په تاسو تاجت پاتې نشم ځکه که هغه حدیث یعنی د حدیث په صحت کې حدیث پاغي بنا نشي دا مصنفینو پورې د حدیث ټول متواتر دي دا تقسیمات د مصنف او د صحابي پورې دغه رجال په دې میانس کې دا تقسیمات نو حدیث په اعتبار دا وصف دا رواتو سره سلو مقبول صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره د دینه ما سوا ټول مردود دي مردود کې مرسل او خفي مې راته بیان منکر منکر هغه ته وی چې راوی متهم بالکذب دي کلام د خلقو کې موضوع چې راوي متهمي په دروغو په روایاتو کې موضوع منکرات باندې عمل نشته موضوع دروغ ته دروغ څوک تړي باعث یې څه دی او دا چا په کتابونو کې زیات موضوعات دي دا به تسال له بیان کوم ان شاء الله الحمد لله معتزله نه اهل سنت والجماعت او حنابلم چې سوي هغه مجسمه او کرامیه نه اهل سنت والجماعت خدا دوه فرقې پکې راغلي دي په بارو کې لویی نه کوي تکبر نه کوي اعراض نه کوي عیسی ابن مریم د خدای د عبادت نه دې څه کوي چې ملایکې مقربین هم نه کوي نو که دې اعلی وي نو دا به خدای وروسته ذکر کړی د اعلی نه پس څوک ادنا نه ذکر کوي دا ستنه ده نو همیشه ترقی د ادنا نه اعلی ته کیږي نو چې خدای وایي چې عیسی ابن مریم د خدای د عبادت نه راوګرداني استنکاف او اعراض او لوی نه کوي دې څه کوي چې ملایکې مقربین هم نه کوي نو که دې ویلې نو هغه به تقدیم د خپله خپله مسله په نکاتو کې ثابته یو ملا وعظ کوي د ځمکې تناوونه راښکلي شو جزونه دې شو لرې ملکونه هم رانږدې شو امریکا رانږدې شو روس رانږدې شو چین رانږدې شو امریکا څه کوي چې کوټه هم رانږدې شو هلکه کوټه خو نږدې ده د بلوچستان ملا مور د کوټې فکر ورته هر چا سره خپل وطن غواړي نو دا هوی د فصاحت او د بلاغت د قرآن نه خلاف ما ته مثال خو چې هغه ډېر وی فصاحت او بلاغت کې امام دی وردا کافی او شافیه دا هغه کتاب نه جوړی د مفصل د زمخشری نه مفصل ډېر اعلی کتاب دی په نحو او صرف کافیه او شافیه د هغې تلخیص د شافیه په صرف کې دی کافیه په نحوه کې ده او دواړه د مفصل نه دي مفصل کې دواړه دي ما مفصل درې ځله کتلی او هغې کې مثالونه ضربه زیدون امرن نه دی کافیه کې خو د زید امر نه مار نه دی وتلی هغه چې مثالونه ښایي نو عربي لغت به درته وښایي آیات به درته وښایي حدیث به درته وښایي عربي محاوره به درته وښایي حقیقي مثالونه ښایي فرضي نه ښایي د خدای په نوم رحمان رحیم سره لوستل کړو ناوی د کوفیانو د بسیانو په دې ری باندې به اعتراض کیږي او زما په ری باندې نه کیږي بسیان کوفیان یو واتو مسلو کې خلاف لري او د خدای شان ته ګوره چې دا رسته عرب شوي دي د حضور زمانه کې عرب وو او مرکه زمانه کې بیا عرب شوي سیدوی امام د نحوی دی د خلیل ابن احمد بصری شاګرد دی عجمی دی د سیدی کتاب نومې الکتاب نو عربی حدیث تلان ټول عمر دې کې تیر دا باعث په حدیث غلطي و چې عبارت کې غلطي لکه نحن ایجاد ابو دوالی کر حضرت علی سے په مجلس کې ان الله بری من المشرکین ورسوله هغه تاسو که خدای وی زارې د مشرکین او د رسول خپل نه منګم ته وی زارې دا ما ورسوله ان الله بری من المشرکین ورسوله دا په الله په محل د الله عطف او مشرکین عطف نو نحوی ازدکا ویدا قوا سالفاد ویدا سزا انح نحوه د دې په لار روان یا نحوه طریقې ته وی لارې ته مثل نو دا غلطي د قرآن شریف سبب د ایجاد د نحوش او غلطی په عبارت د حدیث کې د سیدوی لپاره معلم شو د صرف او د نحو ځکه مقصود قرآن او حدیث نو د مخشري وای چې زه داسې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ د خدای په نوم چې رحمان رحیم دې لوستل کو نو د هغې په بسیانو کوفیانو په دې تقدیرونو کې بدی لازمیږي چې هغه زما په تقدیر کې نشته اوله بدی دا ده که څوک ابتدع ووایي که ابتداء ووایي په سر د بسم الله کې نو شروع خو د خدای په نوم حقیقتا معنه نه شروع په کلام د عبد رااله ابتدو بسم الله الرحمن الرحیم ابتدائی بسم الله الرحمن عظیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو نما د خدای په نوم شروع کړه خپل فعل مې رست کړ نو لاغي په کلام کې په تقدیر کې ابتدا په قول عبد راغی نه د خدای په نوم او زما په تقدیر کې ابتدا حقیقتا د خدای په نوم راله اقراو مې رستو کړ او مصنفینو نه او دا تقویم د مصنف او د صحابي مبارک ترمنځ دی صحابه هم بحث نه کېږي د اهل سنت والجماعت په عقیده کې ځکه صحابه ټول ثقات دي ټول عدول دي ټول صادقین دي دا د دې فرق الله سره چې فرق الله باو یادلې او او فی شپږ دي معتزله پنځلس جماعت خوارج دولس شیعگان چې ورته روافض وي دوه دېرش مشبهه پنځه دي مرجعه پنځه دي جبريه درې دي نو دا ټول پنځلس دولس دوه دېرش او پنځه پنځه او درې چې جمع کې د دې نه دوه اویا ډلې جوړېږي څومره فرقې چې پیدا کېږي ځان ته چې مسلمان وي خو فرقه په اسلام کې پیدا کړي ما به دوی سره ملحق نوې خلک پیدا شي دا وي جماعت المسلمین دی مخکې یو دغه ځای کې یو جومات شان دی دلته نوم خبر یو داسې ګیرې وه تور سړی ده تاکیان دلته ما لیدلو سبق کې به ناست یو سوړی دی د رنګ نه تور جامې سپینې اغوستې نو شب جمعه زه هلته ناست ما ویل که شب جمعې له تلې تبلیغ بزرګانو نه مینه زما خو تبلیغ سره نه لګي ما ته څوک نو زه جماعت المسلمین ما جماعت المسلمین څه شی دی نو تا نه دی اورېدلی په حدیث کې چې حضور وایي خلکو کې به تفرق راشي نو ته جماعت المسلمین او امام د مسلمانانو سره یو ځای اوسې ما دا ولې خبره وکړه جماعت المسلمین څه ته وایي ستاسو یو ډله اوس پته ولګي د سوال الله سو کال پسې تا کال کې به یو تور سړی پیدا کی د جهان احمق بچ ما څه کتابونه دی ویلي دی وینا ترجمه می شیخ القرآن صاحب سره کړل بس نور کتابونه نه ویل ستا خیال ته را یو جماعت هم شته پیسې تنخوا یې وکړه د انګرېزانو کافرانو دا خواهش چې مسلمانانو کې د مذهب په نوم تفریق پیدا کړي او ورسره بالواسطه امداد کوي چې انتشار پکې راشي په غیر ضروري خبرو تفریق راغلی نو دې پورې په څه پورې مې ورته وکړي دا بیا نو اهل سنت والجماعت پنې صحابه کرام ما وراء البحث دي ځکه چې خدای د توثیق نه پس به د بل چا توثیق ته صادر د خدای د اعلان د رضا نه پس د بل چا اعلان ته صادر نو صحابه کرامو نه خدای او رسول خوشاله دي او مرضیان نو موږ دا نو دا تقسیمات د صحابه نه پس تر مصنف پورې په دغه لګ لګ سند کې دا تقسیمات جاری کیږي د مصنف نه پس حدیث متواتر دا کتاب او صحابه کرام ما فوق البحث دي نو صحابي کرام نه پس تر مصنف پورې په منځ کې راځي چې حل کیږي هغه کې دار سره چې دا درې معنی ذکر اخبار احاد کې مقبول دی مردود دی ام متواتر ټول مقبول دي ځکه یو شی فاده د قطع او د یقین کې یو عقل اتفاق په دروغ او محال غني خو سیوي اخبار احاد کی چونکه عقل اتفاق په دروغ محال نه غړي او دې خې مقبول هم دي مردود مقبول دي ته ما ترجح جانب قبوله چې دا قبول جانب پکې غالبي عمل به پکې او مردود دي ته ما ترجح جانب رده چې د رد جانب راجح وي نو احادو کې مقبول هم شته مردود هم شته د حدیث د قبول لپاره ما ورته وې دا ټول بحثونه په سند باندې راځي د حدیث د قبول لپاره څلور شرط په متن د حدیث کې معتبر دي او څلور یې په راوي کې متن د حدیث کې چې دا څلور شرط دی او په راوی کی څلور خبری څلور وصفه نو دا مقبول دی او که یو پکینی نو دا مردود دی چې دا قواعد یاد لرای کنه الحمدلله زواج کتابونو د قصو کتابونو باندې مم نظر په دې کې دروغ کم نه او د رښتیا کم او دې کې ډېر دغه وي کمزورې خبرې دا بدعات خرافات دا پیران چې خوري نو پیران اکثر عالمان دي محدثین دي نو په تحفة النسائي کې حدیث ویني دا په تحفه کې دی دا حدیث روان شي او بیا په دنیا کې خواري او حمامان په داسې عمل کوي لکه د قرآن شریف د سورتونو شپه ده زموږ چې اسده کې پته نه چې دلته یې که نه په دې رښتما باندې سورت عنکبوت او روم وایي دې کې ثواب دی همامان مو یو قوم ورته ناست دی بیا ولې شکرانه ورکړي هلکه دا کوم ځای راغلی دی دا په وعظ بېنظیر د اردو کتاب کې دا حدیث راغلی دی هلکه وعظ بېنظیر خو د احادیثو کتاب نه دی وی ولې مسلمان دی ګیره پرېښی و غټ پټکې والې نو دی به دروغ خو نه وایي خاط شریف کم دی راغلی دا په سیف المخلدین کې راغلی نو بعض شیان څه اصل نه لري هغه په وطن کې داسې راځي لکه د قطعیاتو په شان او اصل یې نه نو تاسو به پرې پوهېږئ پیران نو مقبول حدیث کې علی مقبولېږي چې څلور شرط په حدیث کې په متن کې او څلور په راوي کې اول حدیث مبارک مخالف د کتاب الله نه نه چې مخالف د کتاب الله نه یې خورت دی کتاب الله قطعی او یقیني او متواتر دی دیم دا چې مخالف د سنت متوارثم مشوره د رسول الله لنی دریم دا چې په داسې واقعا کې نه چې آی کې عمومي بلواوي او تفرد په یو شخص کوي حدیث ته مس ذکر چې دا ناقض د وضو دی من مس ذکره فلیتوضا په ټولو صحابو کې د بصرې رضی الله عنها نه نقل دی او بصرم صاحبت ذکر نه ده نو مسه د ذکر خو داسې شی دی چې عام خلک پکې مبتلا دی او نقل د وضوع صرف یو صحابي مبارک نه راځي یا حافظ ابن تیمیه وای اذا بلغ الماء خلتين لم يعمل خبر دا زمونږ مسله کوم چې دا وبو مسله خو د ټول جهان سره تعلق لري او روایت صرف ابن عمر کوي ابن عمر مشهور ځامن نه کوي به یو غیر مشهور زوی کوي عبید الله وین عبد الله وین سالم وین نافع دا شرط او بو مسله کې خو عموم بلواله نو پکار دا چې دا مسله خو زبان زد عام او خاص وي نو دریم شرط دا شو چې په داسې حادثه کې نه چې آی کې عمومي بلواوي او تفرد په یو شخص کې ګردا فقها کرام دا حکیمان دا امت په دې خبرو کې سلورم شرط دا دی چې په داسې مسله کې نه چې هغې کې صحابه مبارک اختلاف لري مع وجود الدواع والدروع الیه دا سه مسله چې صحابه کې اختلاف راغی یو سړی دا ذکر نه کو تعلق دغه مسله سره معلومه شو دا چې دا اصل نه لري لکه شیعگان علیهم ما استحقهم ایوې حضور علي صاحب ته وصیت کړی چې ته وصی او په بان کې وي ټول عقیده په پنا را اشهد ان عليا وصي رسول الله وخليفته بلا فصل دا په بان کې وي پنځه عقیدې دي دا وي یو عقیده د امامت ته د صحابه کرامو نه ولې مخ دغه دی بدځونه دی چې حضور مبارک علی صاحب ته وصیت کړو چې زما په ځای به ناست دی ته به بادشاه او صحابه پرې نه ښود ټول مذهب د شیعګانو په درو روان هر چې حضور مبارک دا ویلو نو صحابه کرام سقیفه بنی سعاده کې د ابو بکر صاحب خلافت باندې مسله وه چاوې دی وی چاوې دی یو کس تا نه وی چې سړو تاسو څه کوئ حضور مبارک خو علي نامزد کړی د ابو بکر صاحب وفات کېده په خپل ژوند کې عمر صاحب نامزد کړ چا ورته عمر دی نامزد کړ وی دا عرض ده چې رښتونی سړی رښتیا وي او دروغجن هم رښتیا وي ځکه اخر ورځ ده د ژوند او اوله ورځ ده د قبر دې وخت کې سخت نه سخت مجرم هم دروغ نه وایي زه به چې خدای ته ملاو شم او ما ته وایي څوک دې پرې ښودل زه به ورته خدایه ستا په مخلوق کې چې کوم افضل سړی هغه مې پرې پرېښو نه مې زوی دی نه مې رور دی یو صحابي ونه وي چې قربان ته عمر صاحب نامزد کې او حضور مبارک علي صاحب نامزد کړو نه علي صاحب وایي چې سړو څه کوي بیا عمر صاحب وفات کېده وی د شپږو کسانو کې انتخاب وکړي عثمان صاحب علي صاحب زبیر صاحب صاحب دې بیا وقاص طلحه او عبد الرحمن ابن عوف یو نوې علي صاحب په مجلس شورا کې داخل دی غشپم کسانو نام زده د دې شپږو کسانو کې یو خوښ کې ځکه حضور مبارک د دوی نه خوشاله تلل خو درې ورځو کې به دننه دننه کوي دغه ورځو کې به خلافت صهیب رومي سره او محمد ابن مسلمو ته به نگراني کوي چې درې ورځو نه خبره زیاته نه شي دا به الله بخاري شریف دغه وخت کې نو وایي څوک چې علي صاحب نامزد و سړو دا څه کوي نه علي صاحب نو کدا حدیث د وصیت د علی حضور مبارک ویلې نو په داسې مسله کې چې صحابه او کې اختلاف هم پکې راغی ضرورت مو یو کس نه پیش کړي نو دا اصل نه لري زمون په کتابونو د حدیثو کې یو نشته خو د شیعاګانو په حدیثو کې ابو بصیر د جعفر علیه السلام نه دا وایي شیعګانو احادیثو کتابونه بالی ګوره چې د خپل نه واقف شي نو یو حدیث دی چې ضرورتي دی او د ضرورت موخه ده یو کس نه دی علي صاحب په خپل عمر کې پنځم کاله بادشي کړی ده چېرته یو دا عرف نه وایي چې زه خو نامزد وم ما سره ابوبکر صاحب ظلم کړی عمر صاحب ظلم کړی کله بادشي د حضور مبارک د پاکستان حکومت او چې لیډرانو په جګړه هغه کې باغونه او بنگلې او موټرې چې صحابه د علي سیم نه په زور واخلي او په نسب کې سید الکائنات د علي سیم نږدې دی که ابوبکر ټول صحابه ابوبکر صاحب باندې اتفاق کوي او حضور مبارک یو کس نه وایي چې سړو علي صاحب څه شو هغه مبارک شخصیتونه چې د هغوی په حکم یې وطن پرېښی دی بال بچ یې پرېښی دی جهادونه یې کړي دي قربانۍ یې ورکړي دي هغوی څه فایده وه هغوی ته چې علي صاحب پرېږدي او ابوبکر صاحب منتخب کړي فایده پکې هغوی ته څه نه عقل مني نه نقل مني د شیعګانو ټول مذهب په دې خبره دی چې جو کې چې و نامزدو او صحابه و نمنو دا ټول کافر شو علی عزو بالله لکه د امامت عقیده دا غي پنځم عقیده ده توحید عدل رسالت امامت او قیامت زمون د عقیدو بنیاد په درو خبره ده په توحید په رسالت په قیامت زمون په عقاید کې چې امامت مسله ذکر دا خو فرعي مسله وا خدا چون چې شیعاګانو د عقیدې مسله ګرځول نه ځکه په دغه کې ذکر کوي په عقاید کې ځان ته خبر ساته متواتر بالقدر مشترک دغه ته وایي چې جزئیات خو په طریقه د احاد نه خلي خو مجموعه د جزئیات او معنا مشترکه په دوی کې هغه یو وي هغه فعاله د قطع او د جزم کې دا څلور شرط شو په اخبار احادو کې د قبول لپاره چې په متن کې اول دا شرط شو چې مخالف د کتاب الله نه بني دویم دا چې مخالف د سنت مشهوره متواتره د رسول الله نه بني دریم دا چې داسې مسله کې بني چې آی کې عمومي بلواوي او تفرد په یو شخص کوي سلورم دا چې داسې مسله کې بني چې صحابه پکې اختلاف راغلي او یو هم دا په دلیل کې نه پیش کړ که داسې خبرې نه هغه مردود حتی نظر د سند سلور پراوی کی شرط دی اول اسلام درم عقل درم زبط سلورم عدل نو اسلام عقل ضبط او عدل چې دا پراوی کې علی روایت قبول ده دا چې اسلام شرط شنو دا کافر روایت نه قبول دي کسمه په وخت کفر کې کړي او ده په اسلام کې کین هغه صحیح ده ډیر صحابه کرام چې اول کې کافر وو بیا وروسته مسلمانان شو هغوی د کفر قصې نقل کړې دي او د حضور مبارک هغه حجت دی او چې نقل وخت کې کافر نه تحمل په زمانه د کفر کې او اده په زمانه د اسلام کې نو دا سیدا او دا دا وخت کې چې راوي مسلمان دی عاقل د مجنون د ابله غنائم د صغیر دا روایت نه قبلې چې په وخت د ادا کې دی نو تحمل هغه کې خیر دی که سړی ماشومی او خبره یادو نشي او ده په وخت د بلوغ کې کې روایت استل دا بل راشي او مسله او بخاری په باب خوي باب متاع صح سماع الصغير یو سن د تحمل له یو سن د آداب آداب په وخت بلوغ کې چې دې متقي وي یعنی اجتناب د کبایر نه کوي اجتناب مداومت علی صغائر نه کوي فسق شرک بدعت نه ځان ساتي دې تعادل وي دې دا نه چې دې معصوم وي لکه ګناه ته وشي توبه وکړي چغیرې دا کړي اصرار پې نه کوي څه په شرکیات او خرافات او په بدعات که بدعت مفسقه که مکفره بعض بدعت کفر ته سړی رسي لکه حضور مبارک عالم غیب ګڼل یا هر مجلس کې حاضر ناظر ګڼل یا زمونږ او ستاسو د اواز اورېدونکي د دې ځای نه ګڼل یا فریاد رسې ګڼل چې خیر او شر مونږ ته هغه را رسوي یا یو بل انسان نو دا بدعت مکفره دی او دا نور بدعت مفسق دی لکه اذان پسې زیاتی بې درود شریف په زوره ویل یا دا نور پیران چې دا کومې طریقې روانې کړي چې څه اصل نه لري په کتاب الله او په سنت رسول الله او په عمل د سلف که افریقې ته لاړی شام ته لاړی شوافیو کې ډېر زیات بدعات او په مالکیانو کې په افریقو کې او اقل الناس تاغي په نسب احناف کې احناف کې بریلیانو کې زیات او زیات اقل په بدعاتو کې حنابلې دي شوافیو کې بدعات دي په قبر بوټي کړه او به ته تاوي یو شی بس دا درود شریف یادم دا وینه د باغ نه پاسوي ما شام کې بصر الحریر کې زوما چې کوم دی یسع علی السلام خخت خو په دې طریقه راغلی دی حضرت بلال نه زیات عاشقان یې تاسو د خلفاو راشدینو صحابو کرامو نه دی په دې اذان کې دا زیاتې کینه درود شریف وایه په مزه په پټه شام کې مصر کې دا وي دا ناور بدعت پکې دي او په افریقا کې دا تاریخي دي دا شاذلیه ده دا رفاعیه ده دا جزولیه ده نمونه سو په یو طریقه ذکر سو په ولاړ داسې ولاړ یو لوی مولا شیخ عبدالقادر عیسی حلب یو ښار دی ترکو سره نږدې زه پاتې شوم دغه مولا سره ملمو کتابونه هم لیکل شي نو داسې ولاړ داسې داسې کیږي المدد یا رسول المدد یا رسول او ولاړ او تعالی وای ما دا څه کوي په خیر دا وسیله ده ما دا وسیله ده که تاسو ته امداد غواړئ نو په دې پیرانو کې شرکیات ډېر دي تصوف داسې دروازه ده چې خلق پکې ارسه په تصوف په نوم داخل کړي دا تصوف دا عرش شریف کې دا د مړو نه امداد مستلی دا داسې عملیان پکې مبتلا دي یو کتاب مې کتل شیرانې مې په قبر کې سړي تخپل امام ولاړ او که سوال جواب کې په سختی راشي نه نو ورته خای ما یا د خدای دروغ جنا دا ته چا ویلی دا رسول الله ویلی دا نه امام څخه ورته امام خو یو سړی وفات شو زموږ وطن کې اوس هم د جمعې درته نه پنجاب ته لاړې مونږ او داس په نه کې ګیره به خرینی چاس پس کې الکه مونږ باندې نه کېدی مونږ په بیت الله شریف کې کې نو حضرت تانوی سے ته چاوي یو سره ډیر می پیل دی رسیدل دی دلته جمع جمع کوي نه ولی هغه وي د بیت الله شریف ته ځم وی ډوړې کم دې پوری دې ډوړې خو دلته پوری مرته وای چې جمع کې الته ثواب دې خو ډوړې خوراک کې ثواب دې کړه ډوړې له دلته راځي او جمع الته دا دروغجن پیران بے وقفا سو غرزیگی سوک سکے سوک سکے هلکه صحابه کرامو دا تاریخي کړی دی دا غینه زیات اقرب ال الحق سوچتا د حضور مبارک د مجلس خلق هغه چې د فرقو بیان کاو یو فرقه ناجیه ده او دو او یا به وی هغه څوک دی ما علوی علا مثل ما انا علیه اليوم و اصحابی په کومه طریقه چې زه نن روان یم او زما صحابه روان دي دقه طریقه ده د حق نو چې صاف صاف ځان او صحابه کرام معیار ګرځولي د حق او د خدای د رسېدو نو